کدا قبل التصنیف شي نو هغه چې معلوم په ذهن د مصنف کی او کبا د تصنیف شي نو بیا هغه شی ته اشاره ده چې موجود فی الخارجی زین ته همراله خبره نو دا مبتدا من حرف جر اقسام الحدیث مجرور او دا جاری مجرور په کلام د عربو کې چې واقع شنو متعلق واړی کنه دا متعلق اوس شو متعلق نو عده سره د تعلق شو نو دیوی وزیده من اقسام الحدیث دا اقسام د حدیث نه عده شمار کا یعنی معدود دي سری معدود دي د شمیر دي اقسام د حدیث سری د شمیر دي ډیر نه دي چې ته شمیرل نه شي اقسام د حدیث سری معدود دي د شمیر دي یو څو عدد دي زما په خبره پوهیږي ډیر نه دي چې ته شمیرل نه شي دا معنی وکل واین هر یو واحد د اقسام د حدیث نه اتا چې راتلل کړي د مصنف پاغي باندې وحد او د حذ لیکل دان وحد سره د تعریف نه وحدو دا مفعول مع دی وو په معنی ده مع هر واحد د اقسام د حدیث نه چراتل کړي دی مصنف وحدو سره د تعریف د دې حدیثونه ورسته به ذکر کړي سره د تعریف اقسام د حدیث جدا جدا تعریف به هم کوي شعر په مقصد پوه شو ما دوان اشعار لنډ ویل نبی او رسول کې څه فرق دی او پلانی کې څه فرق دی پلانی ما تاسو سمخ کې ویل تاسو مليان یې اوس سمدرسین یې بیا غو فرق هم دغه کوي چې 313 دی یو نوې کتاب راغلی یو ها دا نوې کتاب حقیقتا یو که حکمانه انده خو تاسو ته پریخي اولها الصحيح اول د دې اقسام د حدیث نه صحیح دی ابن صلاح هغه یا صحیح دی یا ضعیف دی حسن په کې څه دی نزدیک نور محدثین واسطه په کې وی چې حسن صحیح حسن ضعیف ناول د دې احادیثونو چې مخکې مصنف اشاره وکړه چې حسن د حدیثونو او شباره صحیح یره دا صحیح څه شي ته وي روغ ته وي کنه ټیک ته وي صحیح د کوټه په عکس دی کرا دی کنه صحیح د کوټه د غلط متضاد وهو په اصطلاح کې تعریفي کوي داغه حدیث ته چې متصلی اسناده سند ده متصل السندی سند کې انقطاع منس کې کټ کوټ نه راغلی یو ولم یوشذ او نه دې شاذ شاذ شاته وي دا اوسق خلاف چې نقل کوي هغه ته وي او يعل او نه دی معلولی پد کې علت خفیه نه موجود علت خفی چې هغه ډیر باریک شی دی ظاهری نقصانات باندې هر محدث پويږي خو چې کوم پټ نقصان نه پاغي باندې سره ظاهرا حدیث به روغ موټي او دنه چې ته تحقیق وکې نو دا د سپیشلیستانو کار دی علل الحدیث ولو کار دی چې معلول نه آیا معلول یا معلل یا معل دا کوم یو صحیح دی ان شاء الله اینده درس کې به د دې لوند کې وضاحت وکړو